فصل سوم در حروف غیر عامله و عام شانزده قسمت دویم فصل په بیان د حروف غیر عامله هغه حروف چې عمل نه کوي او حروف غیر عامله چې دا په پاړه کې څه مطلب اسباب د مناسب څه دي نه دي عدم له وصف ته تانیث ته معرفه ده عظمه ده جمع ده او ترکیب بس نفیل ده او علی بنونه مزیدتان عدم چا کې ویلکیږي عدم دې ویلکیږي چې خروج الاسم عن صيغه الاصليه الى صيغه مع بقاء الماده والمعنى عدل وي بیا عدل څو قسمه دی یو عدل تحقیقي دی یو بل عدل عدل تحقیقي دی دا ویل کېږي چې الکه د عدم انصراف نه علاوه د دې باطل باندې یو دلیل یعنی سمانه کومه او تغیر مشرک هم نه وایي بیا یو دلیل ساتي هغه په دې باندې لږ کې یاره د دې کلمې لپاره یو اصل تا دا کلمه د غیر معذور راغلی لکه ثلاثتون واقع دا ثلاثتون کې ثلاثه واقع دا غیر منصرف دی کومه په کې اعتبار د عدل او نقول بیا هم الک یو دلیل چې هغه دلالت کوي په دې خبره باندې چې د دې لپاره یو اثر هغه چې د تکرار د معنا ده ثلاثه معنا د دې دي نو تکرار د معنا دلالت کوي په عدم یې په تکرار د لفظ باندې نو دا دلیل د دې خبرې چې ثلاثه ماته دي چې وو ثلاثه او بل عدل تقدیری د عدل تقدیری چې تم کې چې د عدم انصراف نه علاوه په دې باندې باندې کوم دلیل دی مخکې ورته الګ اعتبار د عدل کړه د ځان غیر مصریفه لري دوی لکه مثال به څنګه لکه عمره عمره چې کله موضوع په کلام عربي کې غیر مصریف یو سبب ورکی اوس علامه په سبب ورکی نن الکا نحویانو کوي چې عمره غیر منصرف او هغه چې دوه سبب وي او دې کې یو سبب راغلی دا د چې شی وو غیر منصرف نو موږ دا فرض چې دا عمره پاتې کې چې شی وو عامل د عمره معقول د چا راغلی نه عامل او بیا بل سبب چې د الک وصف وصف چاته چې مزوي معنا ده صفات کول په اصطلاح کې کون اسم دال على ذات مبهمه موجوده مع بعض صفاتها اذا یو اسم چې دلالت کوي په یو ذات مبهمه باندې سره د بعض صفاتو لکه احمر السماء ذات من له یو خدا دې چې یکون عالما ان یکون عالما فی حکمت دې به عالم مسکی کی یعنی په غیر عربي زبان کې به عالم او بس شي دې لګ یا په فضائل علی ثلاثتی یا په ثلاثی متحرکون دا شرطونه چې کې راځي دې به سبب بل جمع د مراد جمع نشي چې دا د صيغه مستغل جمع هغه جمع چې صيغه متعلقه ده جمع اقصاد هغه جمع چې ویل چې لا يجمع جمع تفسيري مره هغه جمع چې ویل کېږي جمع کې په جمع تفسير سره بیا نه جمع کېږي جمعيت متحاکره کېدل یا خو حقیقتا بواري جمع سره ده یا حکما د کلمه بواري شي حقیقتا مثال به څنګه لکه طالبو جمع د اقلبو دا او اقلبو جمع د چا ده نو قال یو ځل جمع څه په اقلب سره اقلب یا جمع څه په سره او طالب سره نو دیو چې دا جمعیت منتها ته ورسیږي دا یو سبب قائم مقام ثاني ولې چې دې یو جمعیت د کوم څه د جمعیت جمعیت او او یا کداوز خاص نو دا وي چې یقول فی اول اجازه تستجازه چې باور کې وایي چې اجازه راغلي به تاسو نه چې په باور کې چې راځي حتى یو هر څو حروف ته نو راځي نو دلته هم یو هر څو حروف مشق دا دی ولا يقبل الها چې دې به څه نه قبلې ولې کله ها قبلې نو بیا دا چې تاسو مشابهت راځي دې سره او دې هدي څه تقوی کیږي او دیو جنا احتمال دې تا چې دا وګورئ نو علامه کوم لپاره شرط علامه تغییر تبدیل نه بقدر الامکان محدود دي او بل دا چې کچر تداري کوم د تدان په صفتی کې راغلی یو شرط دا چې مؤنث په پوز د تا سره نه راغلی کولا طریقه د یادولو د اسباب د مناسب دا ده موږ ول چې اسباب د مناسب ټول څه دي نه لنه بدا تخبه باطل کوم وصفه علامات دا وصف علامات واړه چې سبب معینه دي سبب معینه دا معنی چې د دې په تعاون باندې یو اسم چې څه ګرځي لکه غیر مشرک دا کوم په وصف علامات او چې واخلا عظمت با او چې واخلا ترکی ساتری دې کې په سبب ثانیه تر قیامت دوره چې کوی هله کچی شي ویل عالم او پاتې شو علیکم مزیدتا او وزن فعل یو سبب د اسباب د منصرف نه پاغي کې وي او غیر منصرف هغه څه چې چې دوه سبب د اسباب د منصرف نه پاغي کې راغلي وي اسباب د منصرف چې دا نه دي عدم نه وسط کالي استعمال په دا عظمه د جمع د ترکیب دی وسفه ذلک من مدینه تاندي لکه عمره واقع په دې کې عادل دی او عادل دی عالم دی ثلاثه مسلکه کې څه پکې یو پکې عادل او په علامت کې دا ترکیب دی بل علامت دی احمدو کې یو صفه دی بل په کې څه نه علامت دی او په سفرانو کې یو الف مسجدتا دی بل په کې وصفه دی او عثمان کې الف مسجدتا دی بل علامت دی او تحقیق غیر مسلم په دې کتب دیګر معلوم شوه الکه تحقیق غیر مسلم په لکه دا د نور کتابونو معلومیږي نو حروف غیر عامله په خپل پاړه قسم دي اول قسم ته دي د حروف تنبیه دي حروف تنبیه چاته ویل کیږي او څه دي تنبیه په معنا د بیدار کردن او واقف نمودن باندې دي یو سړی لاندې کول او خبرول په شي باندې الا خبر ده اله په کوم حروف دي دا حروف تنبیه دي الا دا اما دا او چې چلے لگا او دا حروف چې دا په ټول په جمله باندې داخلي او د سره پار داخلي چې دا مخاطب چې ونه دی نو دا چې چې لگا باید هو نه راځي الا پاسه لگا اغت لدی علا دا امالا وحالا وو مهرو پیجا ویم قسم تا دورو پی غیر عامل اونا حروف ایجا او حروف اثبات حروف ایجا او حروف اثبات چاہتا ہوتی یا مو دے دا مخت خبر ثابتی یا دا مخت خبر دے تیشے کیا لکا نفی گئی حروف ایجا سو اثبات نعم دے بلا دا اجل تا ایتا دیر دا او تیشے لکا دریم څه فرق له حروفو نه حروف تفسیر دي حروف تفسیر دي چې کې د معقبل وضاحت کوي معقبل کې اجمال ده دا حروف راځي د دې چې بیانې لکه تفسیر او تفسیر بیان یا د معقبل کې بهام ده او دا حروف تفسیر راځي د ابهام چې کې لکه تفسیر پنځم حروف تعجیب وان کار سودا چې شه دی لکه دا سره الله دا الله دا لولا دا لوما ششم حروف توقف دا وم کې وم شپږم قسم د حروف غیر عاملونه حروف توقف دا اوس ګوره دی اول ترتیب دا حروف توقف ششم حروف توقف وعال قدر هغه حروف توقف بس یو قاف دا کله راځي لپاره تحقیق او ماضي کله راځي لپاره تحقیق د ماضي حال تحقیق او مضارع کې راځي لپاره دي بکرم قد يحضر الدرس زيد قد يحضر الدرس کله کله دې درس راځي هغه حروف زیاده سما هغه حروف دي نه کومه د لفظ څخه د کول معنا کې خلل او نقصان نه راځي دي چې حروف زیاده او حروف زیاده څه دي لکه حروف زیاده چې هغه اصل دي کم کم یو دي ان دې ان دې ما دا لا دا مطلب څه دی چې دا حروف چې کم راشي د بچی کې لکه ځای نه چې په کوم ځای کې حروف زیاده راغلي یا په دغه کې تابعهم لم مطهر وعلى سم لم مطهر دا راځي لپاره تاکید لکه دا زید افضل من هم خام هذا زید افضل لسانه امر اسلام کې د ترتیب تاکید زید مبتدا افضل صيغه د تفسیر وزن مستتر على فاعل من جار عن مجرور جار مجرور ذاك من لهم تعلق ذاك لهم تعلق تكافر نو دیو چې مستثنا خو ډیر اسانه ده اسانه سبق ده دا کتاب نه جمع کړ مستثنا دا کوي دا هغه لفظ څه ویل کیږي چې دا رسل ذکر کیږي رسل د اعلان او دا خواص د اعلان چې غیرو ده او سوا ده او سوا ده حاشا ده او عذاب او فلا ده او معاده او لیسو ده او غیر موجب دي چې نه هي او نه په استفهام ورکی په شامله کوي نو دی وجه نه استفهام متصل بیا ورسته د اعلان واقع شي او کلام موجب لکه دع للقوم الا دا څه په داسې مستثنا د دې چې هغه ده منصوب وایي چې مستثنا منقطع لکه دع للقوم الا امارت امارت مستثنا ده او دې چې واقع شي درکه لذا تنباس مستقنا در کتاب نحبیب نبود اذا باس مستقنا پر کتاب نحبیب نو برای فائدہ طلاب افزوده شو د طالبانو د فائدې د پاره کوي چې ته بیا د طالبانو د فائدہ وخت نه لته ودش بل اخر کو څه په خبره باندې مستثنا لفظ یا مستثنا هر هغه لفظ کوي چې چې مذکور باشد باندې علاوه خواص یا بلا ذکر الله شی رسول الله دا خواص او الا